گران مختار مردن کو دا مولانا لیا قتلی سے دا دور تفسیر قرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسند دوزار چین کی شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعتی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 دارنګي آبادې دیو کو حلال زګ باندې دا فضل د الله دی دا نه ری چې په حرام باندې بنگله جوړ کې او بر وسط په ټینکې ولي کلته کې جهاز من فضل ربي څنګه فضل ربي دی هاذا من فضل ربي نه حلال رزق چې قانون هغه ته فضل ربي ویل شي هاذا من فضل ربي یو کپو حرام سیز باندې کلمه ویل هم غره بل خاصړي وځي هغه سوال دا دی چې ښا سليمان السلام دا غې د نه خبرې نه چار روانه د پلار راځي او تاخه دا غې د زین وروړو نو د خو دوکه وسره وکړ او دا خو غلا شو نبی عليهم السلام غلا کوي دا دوکه ولې وکړل او دا غلې ولې دا غزې نه وکړل دا غي جواب ائمه سرخسی هغه کړی ډېر خو جواب دی دا رنګ نورم کړی او هغه جواب دا دی چې دا کمل هغه دار حرب او د دار حرب نه چې کم دی سره وړې شي پټول شي غلات کول شي نه ته اجازه په دې وجه باندې دویم دویم دارې چې د هغه ته خوله بلقیس ته خوله چنن ستا دا تخت دلته کې پرون الته او نن دلته کې تبا نن دنیا کې دلته او سباله او بل ځای کې دا غي ته خول په دې وجه باندې دا غلا نه و سليمان السلام وی او سليمان السلام نکر لها خایسته کې تخ داغي ارشها تخ داغي ننظر ګور منګه ته تدي چې دا د لار مندون کو نه را ام تکونو من الذين دا بلقیس وی چې مونږ تا مخکې پوه راکړ شي وا ما تر دینه معلومه شو چې سليمان عليه السلام ما ته تخفي واپس کړی دا حق پرست دا حق پرست نه ما تر دینه اندازه ولګي یا سليمان عليه السلام وی چې ما ته مخکې نه پته و چې دا خطر دا خطر په اصلي مقصد کې پنسي پورته کړي دې دې کې څه وایي دې دې کې وایي يهودو یو روایت جوړ کړی دی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته منسوب کړم دی دا غنه نقل له او هغه داو چې دا شیش محل سليمان عليه السلام زکه جوړو چې پیریانو سليمان عليه السلام ته ویلو چې د بلقیس په پاندو باندې ویخت دي نو هغه وی چې ورګه ګور مونږه چې دې دروغ کرشتیا نو شیش محل جوړ کاو او چکل د اراله وغه ته ورتل نو هغه وګنه دا وبدي نغه شیش محل او بوره پاسه محل جوړ کړو شیش محل نغه پنسي چې کم نه برکه وز دا دروغ به سوب دغه کوي دا دروغ دی سرکړی دروغ دی د يهودو کارنامې دي دا اگر چې عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه ته منسوب کړل دا لیکن دا د عقل نه مو دا د دلایل نه مو دا د ارسنه چې کمنه پریوتی او لاندې خبره ده ا دغه په پاندو ویختو نو سکر سليمان السلام ته پړي جوړل سو چې ویختې سي کولو ویخته خو د کم سای نه جوړیږي چې هغه ته لړ کړه وي او خپل بخوري دروغ به وي او بیا وی کتاب کې راغلی دی او کتاب کې راغلی دې ته نسبت یقین شي دی ودانو کو چې د انبیاء علیهم السلام عصمت باندې داغ لګي راشه دا بچکو دغه ام هغه له صدقه چې جوړ شي هغه وګورو د تحقیق ته خبر نه چې کوئی کتاب کې راغلی دی دا پلاني ویلي حالان کې دا ټول دروغ دي سراسر انبیاء علیهم السلام او بیا غي چې کمنه داسې اس کلمه بلکې دا شیش محله چې جوړو دا د دې لپاره چې ورګه دا وګورم زه چې دا بلقیس څنګه چې مقصد کې خطا و په اول کې چې غیر الله را بالو الله یې رکړو نه دا کس دیږي کې خطا شو او اصل سیس چې کمونه پاغې د نقل چې کمونه ګمانو چې دا غني وګوري دا کزه کې خطا شو او هغه پوه شو سليمان السلام ته سم چې دې دې کې خطا شوی دا کسه هغه دې کې ته خطا وي او تا د غیر الله عبادت کو هغه چې کم نه شرک صرف خبره دمروا انبیاء علیهم السلام یو کار کی او حکمت او غلوی حکمت یې واسلمتو اما تابعدار کوم خپل ځان ما سليمان سره سليمان عليه السلام نه لله د پاره د الله رب العالمین چې پالن کې د مخلوقات دی و پالن کې د مخلوقات دی ما هغه باندې ایمان راوړی دی او دغه واقعا چې کوم ذکر دی ابن کثیر دا رنګ نورو هغه په سخرت چې کوم نه کړي چې دا بالکل سراسر غلط اوس دا خبره باجی کوي چې بلقیس شوا وی سليمان السلام بیا په نکاح واغستا یې سره و دې کې څه کار وسه دا خبره چې چې پکې وي وسه خو د سليمان السلام کار په دې کو چې ایمان ته راړول او هغه ایمان راړل او بتا په خپل مخله سليمان السلام په خپل مخله دې بازار خبره هغه وی د ابراهيم عليه السلام هغه ګډ راغی کنه اسماعیل السلام د لاله په ځای ذبح په ځای نه دا به زروي هغه وخت چاو خړی بجلیګر به دا ډیره شوجا ا د ګډ خوخي چاو خړی کې چا جواب راکنه دا لوی مولا نه کې چا راکنه دا دا نیمګړی وای دا سړی نیمګړی سي وخت تاو خړی یا بل خړی سړی وسکار دی هغه هغه یو سوی ا زوی یو نو تقریر کنه هغه بل سوی نه کو بربر کو پلار وای دا خبره کوله وی به هم دا مليان به ختم کړي نه تعالی او پاتانیز باندې مړي بخي نه زیرو لګي نه په جمعیت کې شامل شي نو دا غي په تقرو کې دا غي په جلسو کې هوا سره د پلار د زی تضاد چرشي ناغه نه څه جوړه پلار د مبتدین خلاف ادا قسم خبره ملنګ دا به کوله ازیرو لکه ناغوی داسې او داسې او داسې په دې دنیا کې جماعت نه وي بالکل داسې لاندې چې کم نه چې د بدعات او د رسمونو رواجونو جماعت وي لاندې تللی په دې وجه باندې نه هغه سليمان السلام هغه تیار کړی دی چې ایمان راوړو او بس آتا ودار شو بانګوي دې ځای کې دو واقعات او فنفد المغیب بیان شو یو واقع د موسی علی السلام او د سليمان علی السلام موسی علی السلام د خپل امسان خبر نه وو او سليمان علی السلام او د بلقیس د حکومت نه خبر نه وو انبیاء علیهم السلام عالم غیب ندي دو واقعات په نفع تصرف بیانې چې اختیار منم هم ندي بچاو علاوه زور کوما ندی دې کلمبه واقعا د صالح علی السلام نه هغه ذکر کړي په نفع تصرف ولقد ارسلنا ايقنا لګل مونږه الی ثمود ثمودیان تا قوم یو داغینا صالح صالح علی السلام ان عبد الله چې بات کوي دی والله پیدا هم په دغه وخت دی یا فیضا هم ناسا په دی فریقانه دوډل وی یختصمون چې جګړه کول یو بل سره دوډل سوکو یو ډله د صالح علی السلام تابعدار دویم ډله صالح علی السلام مخالفین و مخالفین به حق پرست د انبیاء علیهم السلام مخالفینو نه ته چې مسله کې نستا بنې او کستا مخالف نه نه تا مسله نه بیان کړي تا دین خلط مل کړي ګډ وډ کړي دی ځکه ستا مخالف څوک نشته وی ټول خوشاله دي اټول خري ټول کم دی کې خري الله دوړل شو یو ډله د صالح علی السلام مخالفو بل داغه تابعدار قال صالح علیہ السلام یا قوم زما قوما لما لم تستعجلون ولی تلوار کوي تاسو به سیئتی په تکلیف باندې قبل الحسنه مخکره خوشاله نه هغه ځکه نه عذاب راول چې مونږ ته نه منو صالح علی السلام تلوار ول په عذاب کوي لولا تستغفرون الله ولی بخنه نه غواړي د الله نه لعلکم ترحمون د دې لپاره چې رحم شي تاسو باندې قال وی اتویرنا بتفال نسمنګا بکا پتا وبمن پاچا ما کا جتا سره دی قال وی صالح علیہ السلام طائرکم فارستاسو عند الله الله سره دی بل انتم بلک تاسو قوم تفتنون یو قوم یې چې ازمیل شي وکانه فی المدینه او په دا ښار کې تسعه راحتین نه بد ماشان یفسدون چې فساد کوونکو فلر دې پزما کې ولا یصلحون اصلاح نه کولا قال ویغی تقاسمو قسمونو کوي بالله په یو الله باندې لنبیتنه چې خامخا حمله بو کو په باندې او اهله او پتا به دارو ددو ثم لنقولن بابوای منګه لولیه وارثانو داغتا ما شهدنا چې نه حاضر شوی منګه مهلک اهله زید هلاکت د ملګرو غتا اس پته مونږ ته نشته و ان علی صادقون او بشک مونږه رښتینیو ومکرو چل جوړ کدی مکرن په چل جوړول سره ومکرنا چل کومنګا مکرن په چل کول سره وهم لا شعورون او دین پویدل صالح علیہ السلام ته ناستو عادی دی یو ګډ دلان دی ناستو پټو چل خو صالح علیہ السلام ته جوړ کړو اګټ پر وروخته جو هغه کې مېده شو قل پیغمبره وز دې ځکه د دو واقعاتو دا ځکه ثمره او نتیجه هغه چې کم نه رااله په دې آیت کې د دوه واقعاتو اخیرنو اول چې کم نه راوای غشتو او هغه دوه واقعات چې کم مخ یو نه داغه سمراو نتیجه هغه بروسترالی ګلونه تازه تازه بوټي ونی علی باران سره موږ راټکو ما کان لکم نری مناسب تاسو لرا یا نشتر تاسو لرا انتم بیتو چې زرغون کې شجره ها یو بوټي یو بوټي زرغونول شي الله وینا نو چې نشه زرغونول ایلهم ما الله ایشتر دغه الله سره بل مدګار بل هم بلکې دی قوم یادلون یا قوم نه چې الله سره نور خلق برابرې وداول کوي الله صفاتو کې هغه سره شریک وي امن جعل الارض دا بیان وتکي او دا سي دې کې د بابا او د شیخ القرآن وی بیان دی بوډا سړی ته کوي نیکه ته کوي یا بل هغه ته بیان کړي دا بوته وي د اسمان زمګه چا پیدا کړی دی او بچی الله پیدا کړی دی کنه دا چا پیدا کړی دی بابا بیا وی بچیانو نو دا خو دی الله کړی دی کنه دا وایا ا الہم ما الله ایشتری دغه الله سره بل سوک سوک دې फायदा ورکون کې سوا د الله نه بل اکثرهم بلکې زیات پدې کې لا علمون نه پويږي رازق څوک دی اما یبدا الخلق اساس پیدا کی مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره ژوند کوي و من يرزق څوک روز درکې تاسو له من السماء د برنا والارض د مکینا نه دی وای دا را پلانې نه ځولې دی کنه پلانې دې کې هغه زموار درې دی دا وینا زولې دي قل پیغمبره لا يعلمون پويږي مناسب په سماوات چې اسمانو کې دي والارض الغيب په غيب باندې چې بزما کې دي په غيب الا الله مگر یو الله داغه د مخکنو واقعاتو سمره راوړه چې سليمان السلام عالم غيب نو موسی عليه السلام عالم غيب نو سو کالم غیب دی الا الله مگر یو الله دی وما يشعرون ان پوی کې دی ایان یباسون چې کله با پورته کول شو موږ د قبرونو نه دا پته وته نشته نو بل دارکا بلکې ختم شوه دی علمهم دا په خوا خلکو بداوی نشته څوک خدا نه نو واپس الله جواب کوي قل پیغمبر اسیرو او ګرځي فل ارض پزما کې پنځرو ګورې کې فکان اثرنګ شو عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو تسری پیغمبر ته دا اعتراضات بکی او دا دغه بکی الله پروا مسات ولا تحزن علیهم امغم جن کیگا پدی باندې ولا تکن مکیگا کې دې چې پیوستي قیامت بعض الذی بعض اغا تستعجلون چې تاسو تل ورکوي پاغي ان عذاب تاسو غواړئ قیامت کله دی وان قریب چې دنیا کې در باندې بعض عذاب راشي وان ربک او بشک ربستا په سماء پاسمان کې ولرد یا پزما کې الا فی کتاب مبین مگر په علم د الله کې ښکار دی ان هذا نو مشرکین ودا اعتراضات کولو چې تا دا علما يهود لري هغه دې نه مني نور دې نه مني نور دې نه مني علی پروا مکوا پیغمبر استان نه چې کوم نه دا قران دی فلا تسمع ثم الدعاء انش اواز اورول کانو تا اذا ولوا کله چې وګرځي هغه مدبرین شاکون کې وکړي چې دنیا نه رحلت کی پیغمبر ته ته بیا پته نشته ته پاګه باندې کوم دنه نه پويږي وما انت انت بهذل بهذل عميل خور کړندو تا عن زلالتهم د گمراه داغینا ان تسمعو نش आवाज اورته الا من مگر آ چاته یمنو چې یقین کوي به آیاتنا په حکم زمون باندې څه مطلب ستا دعوت په آسو قبلې چې هغه کې ایمان وي تابعدار د الله د حکم وي او دې آیت کې نفع چې کم نه پدې باندې را چې مړی نه وړي او ژوندو د پر تعلیم دا نه چې مړی مقصد مړی مقصد نو ژوندو له تعلیم او مړو ته دعا وا او مقبره ته چې سلام کینې دا سلام په معنا د رحمت ته د دعا دی دا ته هی سلام نه ری چې تاسو په یو بل باندې مونږ چې کم نه نه چو په دې وجه باندې وی یاره سما ثابت ته وی کنه سما ثابت وي موږ ځکه وایو چې مړی وړي نو موږ وایو د سما نه مخکې اسما ثابتول غواړي د سما نه مخکې اسما ثابتول غواړي نو اله به مسله سي کی او قاعده به سي کی اسما معنا یو سړی ته خبره او رول چې تا ته فهم راغی چې دې سړي زما خبره ووریده چې نه اوریدل په کرات مرات आवाज نور کوي او پلانیه او پلانیه نستا आवाज هغه اوریدل نه تا ته نه دی معلوم شوی نه داغه اوریدل سم معلوم شي تا ته په دې او جبانه مسله چې کم نه نوم دا کرا اسما به اول ثابت نه سما برست بیا ثابت شي چې موږ وای او مړي ووریدو خو تا اول هغه ته هغه خپل اورول سې کې چې ستا خبره ووریده ا دیمه دا مسله د فروعیات او کدا د اعتقادیات نه را دا تاسو ته کچره دا مسله د اعتقادیات نه نو بیا نس قطعی موجود دی او هغه د قران نو الله وی انک لا تسمع الموتى بس خبر ختم شو نس قطعی دلیل موجود دی کنه بیا بل د ضرورت دی او کچره وای چې دا مسله د فروعیات نه ده ناراضه بیا راشي د امام صاحب کتابونه چې وګورو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او تزان ته مذهب حنفي وای چې موږ په مذهب حنفي باندې یو حنفي ځان ته لیکي راشه مذهب حنفي کتابونو کې وګوره کچره مذهب حنفي کې سمه معتار ثابت کړو نو انعام وا مذهب حنفي کې امام صاحب نه لیکل فرعیاتو کې نشي ثابتولې نس قطعیاتو کې نشي ثابتولې کم نه ثابته ده تاوی دماوی کتاب چې تر آدم درخانه کتاب راغستې هغه کې مړی وړي انک لا تسمع الموتى تاواز نشي اورولې هغه مړوتا امړې داځ کې بیا مشابه کړ د کفار سره زکا چې دا صفت قوی دی پس کې د مودا کفارو کې څنګه چې کفار حق نه قبلې د کسې استاد आवाज کوم دی نه وره لکه یو سړی پلانې زمری د نزمری ولې دی خود زمری صفت به بادر به فتو القدیر ګوره مذهب حنفی دی دا رنګ نور لیزا ګوره دغه حاشیه د در مختار حاشیه ګوره هغه یې مړی نه وری دا رنګ نور کتابونه ګڼ هغه یې نه وری بلکې شافعی مذهب والا کتابونه هغه یې مړی نه وری کچره هغه ثابت کی ها صرف د مردا چې امام شافعی رحمت الله علیه هغه وی بعض اوقات کې دې شي باز وخت کې ووري نو هغه باز وخت نه تا ته معلوم نه نه بل ته معلوم دام نه چې شافعي مذهب والو چې کنه هر وخت او د ارز نه اوري دا عقیده د غیم نه را دا عقیده د غیم نه را او زمنګ دا د اهل سنت والو چې کوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفیان ناغي خړو دادا نه هغه بالکل مطلقي او نوري هغه هم دا آیت دلیل دی او سورته روم کې بمراشي اذا ولوا مدبرين کلا چوګردي هغه شاکون کی کله دنیا نه غیر رحلتو کی بیا تا ته پته نه لګیدل او داسې ګڼ کتابونه په دې باندې گواش ترې دا رنګي تفسیر بیزاوی هغه د ایت دلان دی ویلي چې مړی نه وړي ا دور منصور هغه وی مړ چې کم دنه نه اوري هغه ته پته نشتا مړ اوریدنی شي کوله دارنګ نور ګڼ کتابونه پایو یو چراغ له شمار نه د شمار نه لري هغه مړ نه اوري ته چې ته یو زول کتاب راغستې مړ اوري یو جناور بروزی او په دې خلکو باندې بچ کم نه ګرځي او ټک به ور کوي چاته وي انت مؤمن چاته انت کافر دا هغه دی بعض وی چې نه حضرت شیخ القرآن نور الله مرقدو فرمایي چې حضرت په وی چې دینه مراد او دا با حضرت عمر زلانو داغي غسور لیدي شام پته شو په غزه باندې زغلول او پته کړو غزینه نه دا به د حضرت عمر زلانو د زمانه هغه دي اته مراد دي بهر حال خلای موږ به پیدا کوو زناورو د دې لپاره خبره به دې سره کوي چې تا په دنیا کې دا لار کتاب سره خبره نه کولې راشه نن مې ما سره کوي حتا تر دې پرې ځاجاو کله چې راشي قالو وی الله اکذبتم ایتاو درو جن کړو به آیات حکمونه زما ولم تهیتو او ګرن واچول تاسو به پاغه سره علم نه پوي اما ذا کنتم تعملون کنه تاسو یو کار کو چې تاسو کو کنه بل یو کار تاسو کو سم کولو وقال قولو ثابت پښوی نه علیم پدی باندې بما په سبب داغي ظلمو چې دی ظلم کړو په هم لا انتقون پر دی با خبر نه کوي علم یلو ای دین ګوري ان بشک منګه جان لیلا ګرول د شپه لیسکنو فيه دیر پاچارامو کې پاره کې ونهار اورز دا چې دا غرونه با د قیامت د هیبت د وجه کده وریځې په منډه روان شي دا چې خوري خوري بشي سن الله الذي دا کار دا الله دې اتقنا چې مضبوطیا ور کړی دا کول شي یو سیستا انه بشک دا الله خبير خبردار دې بما پاسو تفعلون چې کوي تاسو من جا چا چرات لو کړو بل حسنتی پنه کې سره فله پزر پار خیر منا غره دا غینه دا او د دې حکم مراته شوی دی وان ادل والقران چې زبا بیانوم قران کار ومدای کار ومدای چې زبا همیشه قران بیانوم و چې مؤمن ځان ته وایي نو د الله کتاب هغه بس دکی هغه بیانې کار به دی بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سورة القصص یو کم پنځوستم دی پس د سورة النمل نه نازل شوی دی داود سورته تسلی پیغمبر ته او تیزی په دې مسله باندې دا داوود صورت التهجیه فی التبلیغ تیزی ورکی په دې مسله باندې ما کې سروت او تعلق ما کې صورت کې زجر په انکار د آخرت بیان کو زورن اور کلا په انکار د آخرت د دې صورت کې زجر ورکی په انکار د توحید ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کې صورت کې داوه د برکت بیان شو چې انبیاء علیهم السلام له برکت ما ور کړو نجات مې غیله ور کړو نو دې صورت کې د نور انبیاء علیهم السلام او چاغه له من برکت ورکړو ځکه دا صورت دې صورت پسې یو ځای راوړو یا مخ کی صورت کې حالات د قیامت بیان شو مخ کی صورت کې حالات د قیامت بیان شو نه په دې صورت کې د دنیا نه بیرغبتی ورکولا دې صورت کې د دنیا نه بیرغبتی ورکولا التزهید من الدنیا لزکه دا صورت دې صورت په یو ځای راوړو یا مخ کی صورت کې فرمایل چې قران هغه ته ترغیب ورکو زجر ورکی په انکار د توحید او تسلی پیغمبر ته او دلیل عقلی او التزهید من الدنیا په واقع د قارون او قارون سره دولت ډیرو مال سره ډیرو لیکن د دنیا نه ناکام لړو التزهید من الدنیا هغه ورکی په واقع د قارون باندې او بیا په آخر کې مسله توحید او رد شرک هغه ذکر کړي او تسلی ورکی پیغمبر ته اخر کې ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد پیغمبر خپکی کما تا با خپل زی ته بیا واپس راولم بسم الله الرحمن الرحیم او تسری پیغمبر ته په واقعاتو د انبیو موسی علی السلام له نو تنگ کړي ته ومړنه تنگ کړي طاسین میم تلکا دا را روان آیت الكتاب المبین آیتنا د کتاب دی چې ښکار بیان شوی دی نتلو بیانو من علیک تا تا من نبع موسی واقد موسی علیہ السلام و فرعون د فرعون بالحق پرشتنی سره یا د پاره د ښکار کولو د حق نو وارثان دو فرعون د زمکه او د جیدادونو او د دولت چې کمونه الله منګه وګرځول هغه هم د تبا کړو او اورسناها بنی اسرائیل علی من بنی اسرائیل هغه ور کړلو ونمکن لهم او چې مضبوط کو دی لرا فل ارض پزمکه کې یا زه ور کو دی تا پزما کې یا طاقت ور کو دی تا پزما کې ونریا او چې خو موږ فرعون ته فرعون ته هامان ته او لخر داغه ته هغه کانو چې ودی یحذرون یریدون کې چې سند یریدل علی موږ ته خول علی موږ ته ښکار کړل او اوهینا و یو کړمنګا یا و اوهینا لکه واچول منګا الی ام موسی مور د موسی علی السلام ته ان ارجعی چې په ورکو دتا چې هغه وې چې وجنه به نه بیا زړه چې کم دی نه هغه غم چې کم نه پریوت زړه ته غم پریوت دی ځکه فارغه ټول معنی چې کم نه هغه راځي او یا داوا چې کله هغه پيواله ولا څوک پکار دی پيواله څوک ور کوي نه دی چغواله چې زو چغه کا دا کې سیوا د موسی علی السلام نه بلغم په تر کې کم نه نه وای زه ولا په ور کوم مال راول قران دې دې کې دا کې کم نه بیان کوي نو الله وای واصبح فؤاد ام موسی عاشز رد مور د موسی علی السلام فارغه دغ دغمنا یا خالد غمنا یا کلک مضبوط ان کادت نزدی والا تبدی چې ښکار کړه به په دې اواز سره لولا اربتنا کچر موږ مضبوطیان راوسته علی قلبها پس دې باندې کچر موږ ول مضبوطیا پس باندې نه راوسته نه چغه به والو لتكونا دیر پاجش من المؤمنین کامل یقین کون کنا وقالت ویدی وقالت ویدی لاختی خور داغتا قصیه چې زده پسې نو هغه وعده سره الله رښتینی کړه ولما بلغ ار کله چې رسید شد او بلوغ پلتا واستوا برابر شو اتیناو ورکم هغه تا حکمن پویا و علم او پیغمبري علی پیغمبري پویا ول منګ ورکلا وکذالک دانګ نزل محسنین بدل ورکم غانه کانو تا دیتا ادخال الهی الله منس کې مداخلت ودخل المدینه او داخل شو او ګوره د عمر یو څو چې کم نه سټیپونه لري یو د وړوکوالی د توفیلیت بیا د ځوانۍ را نه ځوانۍ هغه چې رسي نه سلویخ کالو کې ځوانۍ ته ورسي بیا د سلویخ کالو نه چالیس سال نه په کته باندې راځي بیا مشیخت دی بډاواله چې ورته وي بیا دا غې نه دی خو چې کله راشي ناغه ته ارزل العمر وي ارزل العمر چې بالکل هغه ته اسیر الله فی الارض دی وي دا د الله قیدری په ځمکه باندې ګرځي نه دا د انسان هغه درجات د ژوندۍ کله چې د سالويخت کال ته ورسېدو علی موږ له نبوت ورکو هاذا من شیعته دا یو د ډلې د دنو د بنی اسرائیل نو د موسی علی السلام او کسو وهذا من ادوی او دا بل دشمن دا غنو د فرعون سره نو دا سړی چې ونه دا بډاو اسرائیلی او سپایو کپتی چې ونه خو سپایو ځوانو نه لنګر د چې تلرګي وړل نه دی بډا ته چې ته به وړي اوس هغه وړوي او زه وړي نشم هغه ستاپلار به وړي جګړه شوه زیاتې پکو دغه دوران کې موسی علی السلام راغی پلار تیرېدو چې وې کتل وی سری وې دا چې زولې نشم دره باندې را پندو الکه مکوا دا هو کمزور دی نو سپای خدا وسې نه غوې ته پتا موړې شمه موسی علی السلام ته غوې خپ مې وړې بیا اجو سکه مو کې برابر کچ بکه ورک کنه دی تشې دي نه سړې پښاو غوځو سړې پښاواله هاي موسی عليه السلام حیران دا څه چلش یوسف سر پک بیاونه فاستغاثه الذي فسفریادو که هغه کستا من شیته چې ډلې د دنو اسرائیل د پریاد کو علامات اخلاص کا کنه علی الذی پاکس باندې من عدوه چې د دشمن دا غنو فوکزه موسی نو سوک ورک موسی علی السلام په کذا دا د پیغمبر څخه کنه یو پیغمبر له حدیث کرا دی د سل کسانو الله طاقت ورکړي خد تکړه کسان د سل کسانو هغه چې کم نه طاقت بیا موسی علی السلام غوسنا کوم ا د غوسنا سړي چې کم نه سپېړم درنه فوکزه نو سوک ورکا هغه تا موسی علی السلام فقز علیه مرګ راغی پاغه باندې قال وی وی او موسی علی السلام هاذا دا من عمل الشیطان دا کار د شیطان دی دا ولې چې دا کار د شیطان دی د دې ته اشاره کول چې سړی داس شیطانی کارو یا داس شیطانانه لموزه په د پاسه عالم او چې په ځپلان ځخته کړم دا یا دا خدای کارو شو معنی یره څه شیطان کارو شو لکه چانه څه غلطي وشي کنه څه شیطانی کارو سره نو موسی علی السلام یې څه کارو شو څه غم مې وکاو ته ځان له انه بشک دی عدوان دشمنو مزلن پریشان کون کې مبین خکارا دا سماله پریشانی وکړه سړی قال موسی علیہ السلام رب رب زما انی بیشک ما ظلمت کمه کړه دې نفسي په بار خپل ځان کې ظلم دانه چې دا کنه ظلم وو کمه مې کړه دې یره زه پیغمبر ما لوی شان والا الله درجه را کړو وا نو چې په حوصله مې خبر کړو سره نه خبر په وکړه مې محسوب ور کورله فغفر لي پردا واچې ما باندې فغفر له نو پردا واچول الله پاغه باندې خدام نه دا چې کنه یاره دا جرم او ګناه وو نو موسی علی السلام دا ځکه چې انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر الله او بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ما ته داسې یو دعا وکړئ چې دا غوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا دعا وای کنه اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی نو ابوبکر صدیق دا نس کم زیاتې کړو کم ظلم کړو چې دا وای نه نه انکساری عاجزی دي ته وای یا نبی علیہ السلام فرمایي کله چې زما سره باندې خفقان ناشي نسل واره درول چې کمونه استغفار وایم و انی لا اعان علی قلبی فاستغفر الله 100 مره زما زړه باندې چې کله خفقان ناشي نو سلوارې استغفار وایم هغه سره الله زما تکلیف لري کی ته پیغمبر ګناه کوي چې استغفار وي دې دې معنا هغه ظلم معنا بنه کې خپل کنه مخ کې مونږ کړو انی ظلمتو بشک ما کمه کړه د نفسي په بار خپل ځان کې فاطر لی بخنو کې ماتا یا پرده واچې ما باندې فغفر الله نو پرده واچول موږ پاغ پرده واچول الله پاغ باندې انه بشک دی هو الغ بشک دغه الله هو الغفور الرحیم دی بخون کې مهربان دی قال موسی علیہ السلام رب رب سما بما وسبب داغی انعمت علی چې تحسان کما باندې فلن اكونا نبم ذو زهیرا امداد کون کې للمجرمین د مجرمانو دا بیا ولي وای مطلب دا لري چې د مجرم امداد به نکوما د مظلوم امداد به کوم نه د مظلوم امداد فاصبح پس سبا کا فی المدینه په خار کې خائفن یریدون کې یا ترقبو چې انتظار کو ځکه خبر او تر اوسه چې تا بار کې فرعون چې کمنن اډر استل رګوره فیضل الذی په دغه وخت کې کاسو استن سره وو چې امداد غو خود هغه نه بل امسی پرن یستصرخه نو پریاد کو دتا دغه په دې انتظار چې زبا سو زم د دې زینا او زما بارک د هغه اډر وخکل لري اوس چې وې کتل بیا دغه بوډا دی ابرس پیراګر کړي او خو موسی علی السلام ته پریاد کوي موسی علی السلام بیا مټران غاړل اسو کې جوړو پاکیتی بل باندې ورته خوستر کې خو پر خپل باندې راو کې چې کم وخت ستا بل کاری کني هر وخت در باندې بار بار کړیو زه چې راشم نو زماره قسمت بس ته ولاړې نو ځان سوق برابر وا کېپتی تا و دا اسرایلی چې کومه د سره یې راشته کې خپل په دروخ کې نه سره یې راشو دوی کنه په مارا غر وای قال او دې سړی یا موسی موسی علی السلام اتريدو ایت اراده کوي ان تقتلنی چې وجنه ما کما قتلتا لکه څنګه چې تا وجلو نفسن یو سړی بل امسی پرون هغه کتی پوښو خو هغه دا دې موږ له سړی وجل لري دا داسې نه مخبردار او چې اغله ښکار کړ کنه چې څونه غار ته ښکار کړلو دماغ پکې ونه هغه کنه ما وجني اپن خو سره لسی کور کړه دغه مکان خو ما به غم کې جوړي نظر وي خخه ما باندې راځي نن جوړي پرند سړی وجلې سوک سره مړ کړي ما باندې راځي نو جبا هغه هم پرې خو د جوړواله پاتې شو جوړ اکا کپتی چون لړ فرعون ته خبر وکړه چې دا کشان شوی پرون سړی زمونږ غو وجلې هغه ښا اده تعالی راغله ما بس کم دینو الر دې دنه چې کم دینو ځا موسی علی السلام ته وی خپل دې دنه چې کم دینو باسه فخرج نو وتا منها دا غزینا دا سوکو دا رجل مؤمن او دا سوکو د فرعون د قابلینو خو الله توفیق د ایمان دل ورکړو او راغه وته وی شابه دنګر دې دنه د خیر خواو دا بل خیر خوانو دا خوشی دغه او رعا باندې چې کم نه سکتره داسې په مزه مزه خبرې کوي نه بیا ورته وي خط تاسو ګډو بکوي ول تاسو سوچته نه نارینه ناغي وي وا ابونا شیخ کبیر پلار زمونږه ډیر بوډا دی شیخ دی بوډا دی خو کبیر ډیر بوډا دی د سرول د ګډو نه دی د مزدورې کول نه دی تاسو په اندازه باندې خبرې کی خخه په مزه مزه باندې د حیانا کو زنانو چې کم نه خبرې داسي او چې نمبر درجه کې واس پی کنه راشه کته ګوري ها نمبر به خبره کې نه مې ها دا څه خبره کې چې پښپېلې کې ته مړی داس درزه درزه غرب غربه تبګن نه سړی لګیار آ سړی نه انر خزی ځکه هغه داسې په کلار کلار باندې خبرې کوي او خپل اواز چې کم نه هغه اورت غني او نه دغه کوي و ابونا پلار د منګه شیخون کبیر پلار دی بوډا ډیر او دا چیرې زمون پلار هغه بوډا دی مونږ ته اوزر دی ځکه مونږ دا غړي کني په زنانو مونږ کار نه کوو و زمونږ نارینه څوک شته ځکه د شعیب علی السلام نارینه اولاد نو لورانه وي